الرحمن الرحیم سورت حمیم سجدہ دا مکی سورت تے نزول کې مصحف کې 41 او نزول کې 61 پس د سورت مومن نا نازل ده دا د دې زینا مخکې حوامیم چي وغه سورتونه چې سر کې حمیم راغلي ده نو دا یو سورت مومن مومن کو خاصل داوا بیان شو چې خالص الله ته به چغه واری کی او زمور مبدا وا نای کی وی خالص د الله به عبادت کی دا دوه مسلې بس توحید شو عبادت خالص د الله نه او استعانت خالص په الله سوره فاتحه کی یا کنا عبد یا کنا سین دا دوه مسلې پاتې شو د دې خواش پک صورتونه د حوامیو دې کې په دې مسله د توحید چې خالص عبادت د الله او خالص استعانت د الله نه په دې د مشرکینو څه شبهات دي، یوولس اعتراضات یې دي. الله د هغه یوولس اعتراضاتو جوابونه په دې شپږو سورتونو کې ورکوي او هر سورت چې شروع کوي تقریبا نو هر سورت کې سر کې یا منځ کې به ترغیب قرآن ته خامخي او ورسره هغه شبهات به جواب کوي. دغه شبهات تاسو ګورئ اوس. مخکې مسله بیان شوه چې عبادت خالص د الله نه استعانت خالص د الله نه نو منکرینو شبهات شروع کړل په دې سورته حامیم سجده کې دای د سلور شبهات جوابونه دي اوله شبهه په دې پنځم آیات کې ته چې وته د توحید مسله بیانې چې عبادت او استعانت خالص حق د الله دی نو نبی علیہ السلام دیم وی او تا تبم وی مونږ ستا په خبرو نه پویو امیان خلکیو او تارا تګرانی مسلې شروع کړي مو ساده مسلمانان یو د الله په یو پاک نوم باندې پوي او تا په کې راته شروع کړه دا شرک دی او دا شرک دونه قسمونه دی او بدعت مو امیان خلک د الله په پاک نوم پوي تاسو هم انسانان یې او انسان د انسان په خبره پويږي تاسو ولې زما په خبره نه پويږئ ها مسلم ګران نه ده ته وته بابا اته چې ذکر کې ولا اله الا الله تاسو په لټ ټک ورکه خو زه کومه مسله کوم کا دغه ترجمه ده ته کوم باغی پویوم چې یوحا الیا انما الهکم اله واحد نو دویمه شوبه هم د دې صورت پایت نمبر 25 کې وګورئ دویم اعتراض ور باندې دا کوي چې دغه باندې لا جواب شي نو دویم بدای تا ته به وای ته چې نشي کولای او نه را مدد کیږي نو دا مونږ چې خوب کینو خوب کې راځي او شل وسره لاس کی او شل ور سره لاس کې او مونږ پسی او په خلکو چې دا کټونه اړي وی بابا ته مې بچی نه مړ تو تاسو خبره کې زور اوري شیطانان دي امورته چې خ بابا یو تاسو نه کومې سو درته وای چې ځواني دې تیر کړې کنه ډېر خزوانی میوا ایمه درته وای چې چرتا د شپې به د احتلام کېده کنه بچاو خمای چې د شپې د احتلام کېده دا سوکو دا شیطان نو مې ګوره د مانځنه پاتې کول او د ایمان نه نه پاتې کوي خدغه سي خوب کې راشي ایمان نه د مخلاصي کوي نو درې مشوبه ولو جعلنا قرانا جميعا آیت نمبر 44 کې درې مې اعتراض ور باندې دی نبی علیہ السلام ته وی دا قران تازان نه جوړ کړي ته د ځان نه وې جواب ولو جعلنا قرانا جميعا لقالوا لولا فصلت آیاتو تا ځان نه جوړ کړي ته اسړی سره کینې وې به وته هغه لوار سره مکه کې لوار ناغه د توي الله وی جیبه خبره ده دوی ځان نه جوړ کړي هغه دی چې چا سر کینی خو هغه جمی دی او قران عربی دی ناجیبه خبر ولو جعلنا قرانا جميعا کو قران جمع کوي نو قالو لولا فصلت آیاتو بیا به وی د آیاتونو پیغامات واضح نه دي اجمی دي فساد بلاغت پکې نشته او بیا به وی چې اجمیون قران جمی دي او عربینو پیغمبر عربي اسی بیزا اعتراض نو سلورم شوبا